چې په دې کې په دې ټوله حصہ کې یو لس قوانین دي چې هغه یو لس قوانینو کې نه قوانین تر دې پورې ذکر شو دا اوس د دې ځای نه ان انزلنا الیک الكتاب نا لسم قانون شروع کیږي او دا لسم قانون په دې باب کې دی چې منع کوي د خصومت د منافقین نه مطلب دا دی چې د الله په کتاب باندې او د رسول الله په سنت باندې وتا سو فیصله کوي مخ کې وویل کنه چې فیصله به په دې باندې وي نو اوس په دې دې دا نه ورته دا شروع کوي چې تاسو به د الله په کتاب او د رسول الله په سنت فیصله کوي خود خائن سړی نه به دفاع نه کوي د خائن سړی نه به دفاع نه کوي نو دا لسم قانون دی او د دې واقعي شان نزول دا دی چې د طعمه په نوم باندې یو منافقو هغه ولګي دو او هغه د یو کس نه زغره پټکړه او هغه زغره چې پټکړه هغه په بورای کې اچولې و د وړو په بورای کې او چې هغه وړنه په لار باندې هغه وړه غدانه چې واغه پسې تویده بیا د یو يهودي په کور کې دغه کې خو دا د ازغر هغه ته وی چې دا زما امانت دی کله چې هغه خلک را پاسې د چې چانه دا پټکړې واغې معلومات کولو نو هغه د يهودي کور ته ورسېدل يهودي دا وی چې دا خو ما سره طعمه یې خلا طعمه وی چې نه دا د يهودي پټکړې د ماننه پټکړې او په دې باندې خبره شو نبی صلی الله علیه وسلم ته د طعما وارثان رادل او ورته وی چې یا رسول الله دی اغلا کې دا اغلا چې دا نو دادی دغه کړی دا يهودي کړی دا لہذا ته د يهودي او زمونږ د دې ملګری دفاع وکا دا مسلمان چې د ځان ته مسلمان وي په منافق نو د دفاع وکا نبی صلی الله علیه وسلم ته خو علم غیب نه نو هغه غریب سو کړو وی چې ښا اراده وکړه چې د يهودي لاس کټ کې الله تعالی آیاتونه راولېګل چې نه دا غلا چې کړی دا د منافق کړی دا دا يهودي نه کړی او ته خیال کوو دا سنی چرته د خائن سړی دفاع درنونش نو په هغه کې هغه تنبیه دا نبی صلی الله علیه وسلم ته اگر چې نبی صلی الله علیه وسلم دا کار کړی نه دی او رستو چې معلوماتو شو نو بیا يهودي پرې خودو ولیکن دا خبره ده چې هغه آیاتونه نازل شو دا غي په بار کې نو دا اوس تعلیم دې زمونږ لپاره چې هر سړی چې وی چې د الله او د رسول په قانون باندې فیصله وکړي خو د خائن سړی د خیانتګر سړی دفاع به نه کوي نو دا غدا غدا ان انزلنا الیک الكتاب الله و یقینا موږ نازل کړی دی تا ته کتاب قران بالحق د پاره د بیانولو د حق د صد پاره د لتحکم بین الناس د د پاره چې ته فیصله وکې په میان د خلکو کې بما پاغه قانون باندې اراک الله چې الله تا ته خود لده الله در تکم قانون خود لده اوس ګور دې دا کې دا نه وی چې لتحکم بین الناس به چې بس په دغه قران باندې فیصله وکړي نه ځکه بما اراک الله وسره ځکه وی چې قران هم دی او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث هم دی نو په هغه دواړو باندې الله تعالی چې رسول الله ته خولي دا دواړه ورته خولي ځکه دا وی ولا تکل للخائنین خصیما او مگر زته مکه غته للخائنین د پاره د خیانت کوونکو خلکو غلاګرو خلکو خصیمن خصیمن جګړه کوونکې دفاع کوونکې یعنی داغه نه چرته دفاع اونکي نبی صلی الله علیه وسلم دفاع کړي نه دا اراده فقط کړي وا چې ودرې کدا سړی بی ګناه دی نو ددن دفاع کوم خو لیکن الله تعالی د مخ کې تنبیه راولې کړه د پیغمبر نه ګناه ساتری ګناه ګناه کړي نه دی پوه شو کنه خو فقط دا غوی دا غشور په وجه باندې نبی صلی الله علیه وسلم اراده وکړه نو دا غي په وجه باندې واستغفر الله او بخنه غواړه د الله نه نو دا مطلب نه نه چې کنه استغفار راغی بندا ګناه کړی دا استغفار د انبیاء علیهم السلام وی تعبدن پوښوي د الله نه بخنه غواړه تعبدن چې کوم دنه دا کار راځي د عبادت په تور باندې نه دا چې ګناه په صادر شوه دی ان الله کان غفور الرحیم یقینا الله تعالی بخون کې مهربان دی ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم اوس یو جدال خود چانو یو دفاع دغه خائن او دی منافق نه یو د د هغه رشتہ دار چې هغه ته پته و چې غلا د کړی دا خراتل او نبی علیہ السلام ته بار بار سفارشونه کول چې زمونږ د دې ملګری نه دفاع وکا نو الله تعالی وای نه د دوی د د دوی نم دفاع نه کی ولا تجادل عن الذين او ته جګړه مکو په دفاع د خلکو کې یختانون انفسهم کې هغه خیانت کوي د ځانونو خپل سره د ځان سره خیانت څه کوي هغه دا دی چې مطلب ګناه کوي یا د ځان سره خیانت دا کوي چې د ګناګار سړی د غل سړی ملګرتیا کوي ها داغه دفاع کوي ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما یقینا الله تعالی نقوخی من اغسو کان خوانن چې وی غ ډیر خیانتګر ډیر خیانتګر پس سره وی چې غلای کړی دا او اثیمن هغه ګناګار وی په سره په بهتان لګول سره چې بیا دا غلا را اړی په بل چا باندې بیا وای دا فلانی کړی دا نو ګناه دغه د خیانت دغه دی یستغفون من الناس نو دای د دې منافقانو صفاتونه هم په ذکر کیږي میانس کې تر دې پورې درې ذکر شو یستخفون من الناس سلورم صفت دا دی ځان پټی د خلقنا ولا یستخفون من الله او نه پټ او نه پټی ځان د الله نه د خلقنا ځان پټی د دروغ په قسمونو سره او په دروغ سره او د الله نه ځان نه پټی چې داو کی چې ګناه پرېګدما الله به مې راونی سي وهو معهم او الله حال دا چې الله د دوی سره دی اذ یبیتون پکم وخت چې دوی جرګې کوي په کوټو کې ما دا هغه خبر لا یرضا من القول چې الله نه خوشاله پاغي وینا باندې په داسې خبرو میټینګونه او مشورې کوي چې الله تعالی خو خنه دی هغه څه خبره وا هغه دا و چې دوی په دې جرګه کوله چې یاره د خپل ملګری نه دفاع څنګه وکړو وکان الله بما يعملون محيطا الله تعالی راګیرون کې دغه چې دوی عمل کوي په علم خپل کې الله تعالی د دوی عملونه په خپل علم کې راګیر کړی دی الله وای ما ته معلوم دي ها انتم هؤلاء دا اوس زجر دغه منافقانو ته چې د عملګرتیا دې د کولا نو الله وای ها انتم آیا تاسو دغه آیا او تاسو هؤلاء دغه خلک یې جادلتم عنهم چې تاسو جګړه وکړه د دې طرف نه د دوی د طرف نه فل حیات دنیا په ژوند دنیاوی کې د دوی د طرف نه نو دا خو یو سړی او د دې طرف نه جګړه وا نه دا چې کوم دې سړی خو یو خو چې هر څوک د د پلار دا کارو کې دغه شان غلاګر سړی وي نو داغه نه تاسو دفاعګانې مکوئ دا ځکه د جمی صغرا وړه فمن یجادل الله نو څوک ته چې جګړه به وکړي د الله تعالی سره عنهم د دوی د طرفنا یوم القیامت فورز د قیامت باندې فورز د قیامت به د الله نه څوک بچ کی ام من یکون علیهم وکیلا یا څوک به علیهم په دوی باندې وکیلا حفاظت کوونکې د عذاب د الله نه د الله د عذاب نه به څوک بچ کی نه الته کې څوک په جبه سره جګړه کول شي نه څوک عملا بچ کول شي و من یعمل سوءا اوس ترغیب ورکی توبه طرف ته چې ګوره دا کار مکوي مغلا کوي مفبل را اړوي مد غلاګر سړی د خیانتګر سړی دغه کوي دفاع کوي و من یعمل سوءا او هغه څوک چې عمل بد او یظلم نفسه سوءا بدو کی مطلب دا بل چا سره بدو کی او یظلم نفسه یا پزان باندې ظلم کی خپل لازمی گناو کی ثم یستغفر الله بیا بخنه غواړي د الله تعالی نه یجد الله غفور الرحیم او بمومی الله تعالی بخنه کونکي او رحم کونکي و من یکسب اسما واستغفر ته و من یکسب اسما او سوک چې او کی گنا فانما یکسبه علی نفسه نو یقینا کای دې دا گنا په داسې حال کې چې وبال د دې گنا علی نفسه پزان د باندې دا وبال پزان باندې حق د حقوق العباد کې دی او اثمن چې کوم دا په حق د حقوق الله کې دی ثم يرمي به بريئا بیا ولي په دغه باندې ها بیا بدنامي په دې باندې بريئا بي ګنا سره په هغه خپل ګنا بیا په بي ګنا سره باندې راړي صحیح شو فقد احتمل بهتانا و اسما مبینا نو یقینا د پورته کو بهتانا بدناما و اثم مبینا او گناہ کارا یوی گناہ وکړو غلا یې وکړه بل چې کوم دنه په بل راواړو نو دای بهتان دی بدنامي ولګول په بل کس باندې نو دا دو گناونه د وکړل ولولا فضل الله علیک ورحمته وصلی الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته اغا خپل احسان ذکر کوي او ورته وایي چې د دې خلکو نه ځان ساته ولولا فضل الله که چرته نوې فضل د الله تعالی علیک پتا باندې ورحمته رحمت د الله فضل د الله په دې دا کې څه دی فضل د الله تعالی په دې مقام کې نبوت دی ښا او رحمت د الله تعالی څه دی عصمت د نبی صلی الله علیه وسلم د ګنا نه چې الله د ګنا نه بچ کړی دی نو که چرته نوې نبوت کچرته نوې بچ کول ستا الله تعالی د الله د طرف نه ګنا نه ستا د الله د طرف نه الله تعالی ته د ګنا نه نه بچ کولې نو څه چل بچوي وي لهمت خامخا قص کړو طائفه یو ډلې منهم د دې منافقانو نه ايذلوک چې تا واړی د حق نه د حق نه د اړولو کوشش دوی کړو پورا ستا و ما یضلونا او نه گمراه کوي دوی الا انفسهم مگر ځان نخپل و ما یضرونک او تکلیف نشي در کوله تا تمن شی ان هیڅ قسمه وانزل الله عليك الكتاب او نازل کړ دی الله تعالی په کتابانی کتاب والحکمت او حکمت کتاب سره قران حکمت سره حدیث وعلمک ما لم تکن تعلم او خودلی دی تا تا هغه سی هغه علوم لم تکن تعلم چې ته په مخ کې پاغي باندې نه پوي دی هغه سو هغه بعد قرطبي وای وعلمک من الشرائع التي لم تکن تعلم قبلها تا ته هغه شریعتونه هغه احکام دی ته خول چې مخ کې تا ته نو معلوم او بعد وای چې نه وعلمک او وی خودل تا تا ما هغه غل لم تکن تعلم چې تا مخ کې نه پیجندو هغه غل تا ته اوس راخاره شو وکانه فضل الله علیک عظیما او د فضل د الله تعالی پتا باندې ډیر لوی نو تر دې پوری دا دغه حکم سره متعلق احکامات او دا غي سره متعلق ترغیب ترغیبات تخویفات دا قسمه قسم زواجر هغه تیر شو اوس د دې دان لا خیر فی کثیر من نجواهم ورسره اوس دار چون کې دوی جرګی کوي په داسې وختونو کې نو الله تعالی د جرګی آداب کوي چې جرګه بکې خدایو خبره وایي چې د الله د شریعت نه خلاف جرګه با نه کې درې قسم نور جرګه جایز نه دي لا خیر فی کثیر نشتر خیر پډیرو کې من نجواهم د جرګو د دوینا الا من مگر خیر شته دی پچا کی په جرګه د هغه چا کی امر به صدقه چې هغه حکم کوي په صدقه باندې په صدقه باندې حکم کوي د دې لپاره مشوره وکړي چې لکه فلانی ځای کې یو غریب سړی دی دا هغه ته مشکلات جوړ دي دا هغه سره کومک کوي او معروف یا په بل یو نیک کار باندې یا یا د بل نیکی کار د پار راجم شي چې لکه په دې علاقې کې داس یو فساد روان دی خلک چې کوم دې په ګناونو کې مبتلا دي د دې لپاره یو ترتیب جوړو په دې باندې کې جرګو کینو دا صحیح ده او اصلاح بین الناس یا د جوړخ راوستلو په میان د خلکو کې د دې لپاره جرګو کې نو دا درې کارونه دي چې په دې باندې جرګو کې نو خیر دی و من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله هغه څوک چې او کې دغه کار دغه جرګه ابتغاء مرضات الله د لپاره د لټولو د رضا د الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما نو ذرت وربکم موږ د اجر لوی و من يشاقق الرسول او څوک چې مخالفت کوي د رسول سره نو مشاقه هغه اختلاف دی چې سړی د الله د کتاب او د رسول الله د سنت مکمل مخالف شي او ځان نه داغي په مخالفت کې یو ډله جوړه کی یا هغه ته باقاعده یو مستقل قانوني حیثیت ورکی نو دغه ته ویل کیږي مشاقه و من یشاقق الرسول هغه څوک چې مخالفت کوي د رسول من بعد ما تبین له الهدى پس داغي نه چې ښکارا شوه دی دتا الهدى نبوت نبی صلی الله علیه وسلم یا قران او سنت ورته دا قانون ورته ښکارا شوی دی هغه باندې خپوی دی بیا مخالفت کوي و یتبع غیر سبیل المؤمنین او تابیشی د غیر د لارې د مؤمنانو د مؤمنانو د لارې نه خلاف روان کی ښا کوئی فی اجماع امت پریک دی یا نه مؤمنانو وی صحابه مراد دی نو و یتبع غیر سبیل المؤمنین تابع شي غیر د لارې د صحابه او نګورا د رسول د لارې خلاف شو نو د سنت نه اوته او د صحابه او د لارې خلاف شو نو د جماعت نه اوته نو د اهل سنت والجماعت د لارې نه شو اوته ها نو ولله ما تولا نو ولله نو مونږه اړو د لره ما هغه طرف ته تولا چې دی وتا وړې دلې دې بس پاغي لارې مونږ ور پریګدو چې ور روان شي ونسله جهنم او داخله د لره جهنم ته وساعت مسیرا او بد زائد ګرځیدو د جهنم دا مخالفت د الله او د رسول چې وکي نو الله تعالی وې دا جهنم ته داخلو اوس د دین او رستو د توي چې خراشه بیا مسله زکا د توحید مسله در نهیر نشي خصوصا رد د شرک فی الدعاء چې کوم دنه واکي ان الله لا یغفر یقینا الله تعالی نبخي ان یشرک به شرک کول پاغه پوری و یغفر ما دون ذالک او بخی هغه چې کم وی د دین نور ګناونه لمن هغه چاته یشا او تیرا دی وشي و من یشرک بالله هغه څوک چې شریک جوړ کړي د الله سره فقد ضل ضلالا بعیدا نو یقینا د گمراه او په گمراهی لري سره د حق نه ان يدعون من دونه اوس دا غ شرک تفصیل بیانې ان يدعون دوی مدد نه غواړي من دونه غیر د الله نه الا اناثا مگر د مگر د جنکونا ها د د جنکونا د جلکیو نه مدد غواړي نه جلکیو نه څنګه مدد غواړي نو دا غي معنی یو دادا چې الا اناثا دوی دین هغه خلق مراد دي چې د عزا او دغه رنگي د هبل د هغه عبادت او د بعل عبادت چې چا کړه دي ځکه هغه ته دی هغه دوی خدي وي هغه خدي وي د هغه عبادت دی کولو نو یاتنه هغه مراد دي چې هغه نه چا مدد غوښتره دعای غوښتره بعد دی وی چې د اناسن نه مراد چې کوم دی نو هغه سدي هغه د هغه هغه بوتان دي که خیالو کې د مشرکانو طریقه دا وی چې معبود لیسه کړي هغه جو کړي بوتي خو لیکن بیا ورته په غوګونو کې والی خوش کنا فلاسونو کې ورته بنگړي نو هغه د خط او هغه صفات څه دی هغه پلا دغه کوي خوش کنا نو دا څه دی من دونه الا اناسا هر زمانہ کې چې دا وی نو هغه به د خط او هغه دغه پلا ور دي نو هغه هغه ته مراد دي یا دا دي چې مراد د دین وای هغه دي چې هغه به وی چې الملائکه تو بنات الله ملائکی د الله لونه دی او بیا به د هغه عبادت کولو نو دا درې قول فکر راغلي دي ابن عباس نه فکر راغلي دی قول وای الا اناسن الا امواتا ابن عباس ته وای چې دین مدد نه غواړي مگر د مړو نه غواړي پوښوي ځکه نو بیا خزي مړو ته ولې ویل کیږي هغه وای خزي مړو ته ځکه ویل کیږي چې خزي څنګه کمزوري دي مړیندا چې کمزوري دي هغه څنګه شي کوله و ان يدعون الا شیطانا مریدا او دوی مدد نه غواړي مگر د شیطان نه غواړي مریدن سرکشا دا شیطان سرکشا نه دوی مدد غواړي اوس دا دوه خبرې شوې چې او اول وای چې صرف د خزو نه غواړي اوس وای صرف د شیطان نه غواړي نه نو داغي جواب دار چې دعا معنی بدل ده و ان يدعون او دوی اطاعت نه کوي تخپل منډه تړلا کوا پوه شو کنه او دوی ځان سره شریکوا په مال دوی سره ځان شریکوا په مالونو په اولاد کې ته پکې ور سره شریکي ګر سیدا بس دا ستاره غره خو ما ته خبر راضی کنه ولا خا من عبادک نصیبا مفروضا ولا اضلنهم او خامخاذب گمراه کوم دوی دی شیطان ویلو ولا امنینهم او خامخا په خواہشات خواهشات به وړاندې کوم دوی ته امنی انهم ارزوګان به ورته ورکوم خواهشات او بی دلیل خبرې به ورته وړاندې کوم دی باغی پس روانیږي ولا امرنهم او خامخا حکم بکوم دوی ته نو فلیبتکن اذان الانعام نو کټکای با پریکای بدوی هغه وګونه د سارو وګونه د سارو به څنګه کټکای هغه به صورت دغه کې راشي ان شاء الله مائده کې براشي صورت انعام کې براشي ما جعل الله من بحيره ولا صائبه ولا وسيله الته د خاص قسمه زناورو تذکرہ براشي چې دوی بلاغه غوونه پریکول بیا به ویل دا دا بس اوس حرام دی دا مونږ چې کوم دینو دا غبوتو او دا غتواغی ته په نوم باندې کړه دې شوده باندې خوري د دې دغه به کوم دینو هغه باندې کې دی باندې بس ورلی نه کې نو دا هغه مراد دی فلا یبتکن نو دی پرې کوي اذان الانعام وګونه رسارو ولا امرنهم او خامخاز به حکم کوم دوی ته نو چې حکم ورته حکم فلا یغیرن خلق الله نو بدلی بدوی خلق الله خلق الله نه دو درې معنی دې تک یو معنی دا دا فلا یغیرن خلق الله بدلی بدوی دین د الله تعالی دین تم ویل کېږي ځکه دا په مجازی اطلاق ته ځکه په دی باندې الله مخلوق پیدا کړی دی التبراشی سوره روم کې براشی فطرت الله التي فطر الناس عليها ها نو التر لا تبديل لخلق الله دا سوره انعام کې راځي فطرت الله فطرت د الله دی التي هغه فطرت دی فطر الناس عليها چې الله خلق په دې پیدا کړی دی دا دین د اسلام لا تبديل لخلق الله نشته دې بدلیدل دغه فطرت د الله دغه دین د الله لرا نو فلا یغیرن خلق الله دوی به د الله دین بدلی دین بدلول چې کوم دي کنه دا سړي دا کفر دی ګوره ها دا یاد ساتي یو دین بدلول دی هغه کفر دی دین بدلول ګوره اوس دا څه کنه دا مونږ دی د ماسپخین مونږ سور رکعات لري سلور رکعات یو کس راغی او هغه ویل چې موږ به پنځه رکعاته کوو بس دا زمونږه اتفاق دی په دې خبره باندې پنځه رکعاته به کوو دا سړی بسې دا به کافی دی ها دا مسلمان نه انو څنګه چې مونږ او دستی دا رنګ احکامات نورم دي که یو ځای کې راغلی چې مثلا د غل بس کیږي چې غلا یو کړ لاس بکټ کیږي او یو قوم او خلق راجم چې یاره مونږ د لاس دا سزا نه کوو د لاس کټ کولو دا مونږ به داسې وکړو چې غل چې چاغلا وکړ نو مونږ ورله دا سزا ورکو متبادله سزا ورته جوړ کړه متبادل قانوني ورته جوړ کړو نو په دې باندې څه کیږي په دې باندې کافر کیږي ګوره خدای ډېر خطرناک خبره ده فلا یغیرن خلق الله نو دوی به بدلی دین د الله تعالی یو دا معنی ده دوی معنی ده دا فلا یغیرن خلق الله نو دوی بدلی جوړخ د الله الله چې څنګه جوړ کړی دی هغه بدلی څنګه الله تعالی هغه صفت بدلی هغه هغه حیثیت چې کوم دنو هغه بدلی هغه کې سره دي لا علماء وی لکه ګیره خرول شو پوه شو کنه الله تعالی تعالی درکړې د تیخره نو داس دي دا په فل یغیرن خلق الله کې راضي او د دې لاندې بیا مفسرین راغستي نصفی زمونږه د مذهب په لوی علماء کې ده امام نصفی هغه لیکلي دي وای په دې کې راضي ګیره تورول خبر اورته دی ګیره تورول په دې کې راضي چې څوک دا ګیره توري نو دا په فل یغیرون خلق الله کې راضي او بیا دې دا کې هغه حدیث راوړل دی حدیث مبارک کې راضي نبی رسول الله فرمایي قوم فی آخر یکون قوم فی آخر الزمان په اخره کې با په اخره زمانہ کې بسی یو قوم راشي یخضبونا دی دغه توري با لحیتهم بالسواد ګیره خپل پچا باندې پتور باندې لا یریحون رائحه الجنه دی با اونم مومي بوی د جنت بوی د جنت په کوم دی هغه باندې مومي نو دا حدیث پکې راځي دا رنګ بل حدیث پکې راوړل دی من اختذب بالسوادی سوق چې په تور باندې ګیره تور کی نو سود الله وجهه یوم القیامه قورت د قیامت په الله مختور کی پوښوي دا قسمه حدیث پکې شته دی نو ګوره چې دا رنگ کوي نو لګ دلته کې دغه چیز لدا ډیر زور مور کوي ګیره توروي مو دا ستل کوي چې وا سره سره نکری دا غډاوي نو که خړواله کوي نو بیا څه خبره نشته بیا د ابو ذر رضی الله عنه په هغه کې روایت راغله ده چې هغه بغیر له داسې رنگ ورکول چې هغه کې به خړواله راتلو لیکن دا خبره چې دا خالص تور رنگ سره د دینه من راغله د په حدیثو کې د ډیر خطرناک وعیدونه راغلي دي ښا و من یتخذ الشیطان هغه څوک چې جوړ کی شیطان ولی من دون الله دوست غیر د الله نه یا کارساز غیر د الله نه فقد خسر خسرانا مبینا نو یقینا د تاوانی چې په تاوان ښکارا سره یعدهم و یمنیهم دا شیطان چې دی یعدهم دی وادي کوي د دې سره دروغ و یمنیهم او خواهشات وړاندې کوي دوی ته به دلیل خبرې ورته وړاندې کوي وما يعدهم الشیطان او دو وعده نه کوي دوی سره شیطان الا غرور مگر د دوکي اولایک دا کسان چې دی مأواهم جهنم زائد دوی جهنم دی ولا یجدون عنها او دوی بنم امید دی جهنم نه محیسن زائد ته زائد تیختی زائد تیختی به بیان شي مونته چې بل خواته نه واوري ها والذین آمنو بشارت دی آ کسان چې ایمان راوړل دی او عملو الصالحات عمل کوي موافق د شریعت سندخلهم جنات الله وی در چې مونږ به داخل کو باغونو ته تجری چې بهیږي و من تحت الانهار لاندې د ونو داغینه ولی خالدین فیها ابدا دوی به همیشه په دې جنت کې همیشه وعد الله حقا وعد وعد الله وعده کړی دا الله تعالی وعده حق او حقه حقا او ثابت کړی دا وعده په ثابت والی سره په کتابونو کې ومن اصدق من الله قیلا او سوق دې ډیر رښتونه د الله نه په خبره کې بل سوق نشته د الله نه لیس الدین الحق موقوفا یدا په تقدیر راو باسی نه د حق دین موقوف به امانیکم په ارزوګانو په خواهشات استاسو باندې دین حق په خواهشات نه موقوفو دین حق په بی دلیل خبرو نه موقوف ولا امانی اهل الكتاب او نه موقوف ته په ارزوګانو خواهشات د کتابیانو باندې دا غیم په بی دلیل خبره باندې دین نه چلیږي هغه سړی وی او انسا یا د خدوی او هو مؤمن په پدات حال کې چې د مسلمان وی دا اوس بشارت په پینزو امور باندې فولای کدا کسان چې دی دخلون الجنه داخليږي به جنت ته ولا یظلمون نقیرا او ظلم بنشي کوله په دی باندې په قدر د داغ د اډو کې د کجوري چې هغه تاسو تم پرون ویلو چې دا کجوري په اډو کې شیشه طرف ته چې کوم هغه نری سورې ده دا هغه په اندازه الله وې د ظلم نکوم ومن احسن دینا ممن اسلم او څوک چې ډیر خيستا دینا په اعتبار د دین سره ممن دا هغه چانه اسلم وجهه لله چې خالص کړي ځان خپل خالص کړي دین خپل لله الله لرا یعنی یو الله منی د الله توحید منی الله سره شرک نه کوي وهو محسن او په داسې حال کې چې د متبع د سنت وي احسان نه مراد یې کې سره اتباع سنت ابن کثیر معنا کړی دا وتبع ملت ابراهیم حنیفا پنزم او تابع شوی د ملت ابراهیم د ملت ابراهیم علی السلام حنیفا په داسې حال کې چې عقل کو په توحید باندې واتخذ الله او نیول والله تعالی ابراهیم ابراهیم علی السلام خلیلا دوست خلیل دا داور توحید ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی هغه چې په زما کې دی وکان الله بكل شیء محیطا او دی الله تعالی هر یو چیز لا راګیرون کې په خپل علم او قدرت کې نو دا تر دې پوري په دې میانس کې کوم دې تا ته اصلاحي امور هغه ذکر کړ د شرک نه منع هغه د توکړه اوس د دې باب اخیری قانون ښا یو لسم قانون د ذکر کړي ها او هغه قانون چې کوم دی نو هغه به په دریو آیاتونو کې داغه متسلور آیاتونو کې بداغه متفرق مسائل ذکر کیږي چې کله هغه ذکر کینو داغه نه پس با دعوه توحید بیا دری واره تقریبا تکرار راوړي او هر یو کې بزان ځان تداغوي او مقصد وی بیا دا غینه ورستو به بیا جواب د یو سوال وی پاره کې به یو قانون غو ذکر شي هغه به جواب د سوال وی سوال بداوی چې سید ما خدا قانون او منلو خو آیا په دې کې زده چا خیالم ساتل شم کنه راته خپل پر دې به پکې کو کبه نه کو نو دا غي جواب در تکي په آیت نمبر یو سل پینځه درشم کې او پاره باندې بیا باب ختميږي چې دا یولس قوانین در سره واخلا او د چا خیال پکې مساته ويستفتونك في النساء او دی پختنه کوي ستانه فتوا غواړي ستانه في النساء پس کی په بار د حقوق د زنانو کی یا په بار د میراث د زنانو کی قل ورته وایا الله یفتیکم فیهن الله تعالی جواب درکې تاسو ته الله فتوا درکې حکم کوي الله تعالی فیهن په بار د زنانو کی و ما یتلا علیکم فتوی درکړې په نور کتابونو کې و ما یتلا علیکم فی الكتاب او هغه چې لوستل کېږي په تاسو باندې فی الكتاب په قران کې فی یتام النساء الاتی فاغ یتیمانانو جنکو کې خزو کې الله تیا غلا تؤتونهن ما كتب لهن اچ تاسو نو ور کوی تاسو اغوی تا ما اغه ما هر كتب لهن چې لیکل شوی د اغوی د پاره تاسو هغه ته هغه مہر نه ورکوي دا غي بارک الله پاک تاسو ته حکم ذکر کړی دی او تلاوت کوي درته کم ځای تلاوت شو هغه فاول کې تلاوت شو که خیال کې مرادي د سورۃ النساء فاول کې وآت الیتاما اموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب یا ما کتب لهن تاسو نه ورکوي هغه ته هغه میراث ته وي وترغبون او تاسو مینا کوي ان تنکحوهن په نکاح کولو د هغه کې په نکاح کول دا وای کې تاسو مینا کوي چې کله مطلب اغا د وجه د مال دا غینا چې دا مال ما ترا پاتې شي یا د جمال دا غینا یا د حسن دا غینا یا د رغبت په بل معنی مرضی وترغبونا او تاسو مخ اړوي ان تنکحوهن د نکاح د اغوینا نو په نکاح کې نه او دا غی چې کم د پلان نه میراث پاتې نه هغه ځان ترا غصب کې او هغه دغه شانته پرېږي دا په جاهلیت کې دو قسم رسمو که ماشومه به خسته وا نو چې پاتې بشوا د پلار نه نو میراث خو به غي ته نه ورکو نو په نکاح کې به واغستا میراث په ټول لاونی ولو یو طریقه داوا دیمه طریقه داوا چې په نکاح به نکړه چې کومه به بدرنګ وا نو هغه به پرې خو دا او دا غي غمال به راونی ولو او هغه به نکاح ته نه پرې خو دا هغه په داسې حال کې مړه کېده چې کدا زو سبا نکاح ته ورکم بیا خو خامخا خاوند دی غیسه غواړي نو بیا په دغه شان پرې خو د په دغه حالت هغه وفات شو وترغبون او تاسو مخ اړوي ان تنکحوهن د نکاح کولو دا وینا والمستضعفين او دغه رنگ الله تعالی تاسو ته بیان کړی د حکم د چا د هغه کمزور خلکو من الولدان د ماشومانو نه وان تقوموا لليتامى او دا چې تاسو ودرېږئ د پاره د یتیمانانو کلک شي د پاره د یتیمانانو بالقسط په انصاف باندې انصاف باندې د یتیم د پاره ودرېګا او د هغه د پاره مبارزه او کا مقابله او کا صحیح شو و ما تفعلوا من خیر او هغه چې تاسو کوي کم د خیر کار هغه ثابت په قران او سنت باندې یا د یتیمانو مسکینانو د پاره د فائدې کار کوي فان الله کان به علیما یقینا الله تعالی پاغه باندې پوهه ده و ان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا والصلح خیر اوس دا مسله چې مطلب دا دی کله کله دا مال ګټه کوي فائدہ کوي هغه دا وی چې خدا او د سړی ترمیان د سراغه بغض راغله دی نو چې بغض راغله دوی د صلح او کی خدا ولګي هغه ورته خپل باز مہر پریګ دی سړی ورته د خپل طرف نه بازي ورکی نو په دې سره کله جوړه کیږي نو هغه قانون ته بیانې و ان امراتن کچرته یو خدا خافت یریږي ویم بعلها د خاون خپل نه نشوزن د مخالفت صحیح شو او اعراضا یا د مخ اړولو هغه په ظلم کوي یا مخالفت کوي فلا جناح علیهما نو نشته د ګنا په دې دواړو باندې ای یصلحا بینهما صلحا چې جوړه خراولی په میانس کې او ور کړی شوی دی حاضر کړی شوی دی یعنی ور کړی شوی دی ال وړاندې کړی شوی دی ال انفس نفسونو ته الشح حرس حرس ته په نفسونو کې هر یو وای چې ما مال ور نه کړی پوه شو کنه الله وای نه خیر دی مال ور کوي تاسو د نفس مما نه کنه نفس پرېګ دی و ان تحسنو که تاسو خېګړه وکړه دی یو بل سره وتتقو او ځان مو بچ کو د سره د مخالفت او د ورانینا فان الله کان بما تعملون خبيرا یقینا الله تعالی پاغه سبحان تاسو عمل کوئی خبردار دی ولن تستعدل ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه دام د دغه قانوني صدا چې سړی خزه غاړي دی وسو چې غنی دی نو په غاڼو خزو کې کله د دنه انصاف نه کیږي ها ګورای چې یو سړی دوه خزو کې کنه او د انصاف نه کوي عدل نه کوي دا غوی ترمنځ نو په ورځ د قیامت باندې به دا سړی راضی او د دبداسه حالت کې چې دا یو طرف سره دا برد تور وي او یو طرف دې سپین وي پوه شوې نو الله تعالی وایي چې ښا اوس یو سړی وایي چې نو دا خو ډیره ګرانه ده زما خو خامخا په زړه کې مینه دی یو خدای سره خامخا سی واقع دی شي نو زه بس چل کوم نو الله وایي د زړه د مینې خبره نشته هغه خیر دی هغه دی وي هغه تاسو نه کیږي خو لیکن دا خبره ده چې میلان داسې مکوا چې یوی ته زیات حقوق ورکې او بل ته کم حقوق ورکې دا کار مکوا ده دغه نظام مساته ده ظلم مینه باندې الله نه رانی شي خداغه چې کم شرعي حقوق دي کاغه د شپې حقوق دي او کاغه د ورځې حقوق دي دواړه پاغه کې برابر والے کې ولن تستطيعوا او هرگز تاسو وس نه لرئ ان تعدلوا بین النساء چې تاسو عدل کوي په میان د خزو کې ولو حرستم اگر که تاسو ډیر حیرس کوي په دې عدل باندې یو مان دادا یا دیو مان دادا ولو حرستم اگر که تاسو ډیر سکوي حیرس کوي یو خزه طرف ته یوی زنانه طرف ته ډیر مایل نو فلا تمیلوا تاسو مایل کیږي کل المیلی ها ممایل کیږي د یوې خزینه کله مایلی په پورا میلان سره د یوې خزینه پورا مخماړه و چې بلې ته پورا مایل شي فتذروها نو پریک دی دا بل خدا کل معلقه په شان د ځړند په میان د اسمان او د زمکه کې آغا داسې ځړند شوا چې نه داوي کولی شي چې بل خاون سره نکاح وکړي ځکه ستا په نکاح کې دا او نه یو قسم ته نه خدا دا نه وعده دا نه بی وعده دا نه وعده دا چې مطلب ته ورته توجه نه ورکې ان بی وعده دا بل خاون کول شي نو دا تاسو وړاند کړه په میان د اسمان او د ځمکې کې الله وای دا کار مکوي و ان تصلحو او که تاسو جوړه خرا ولای وتتقو او ځان بچ کړئ د مخالفت د الله نه یا د میلان نه یو جانب ته فان الله کان غفور الرحیم نو یقینا الله تعالی بخون کې مهربان دی هغه به درته بخنه وکي اوس را نوې جوړه طلاق واقع شو نو چې طلاق واقع شو الله وای دا دا به تقدیر و ان يتفرقا او کو چرته جدا جدا دواړه خدا او خاون یغن الله نو به حبی پروا به کی الله تعالی کلن هر یو د دې خد یو خاون نه من ساعته په وجد فراقی خپلی الله وای دا زما حکومت پراخه دی زبا د دې په زړه کې ستا محبت ختم کم او ستا په زړه کې بر دې محبت ختم کم بس د یو بل نو مستغنی شي ولقد خا وکان الله واسعا حکیما او دی الله تعالی فراغ فراخی کون کې او حکمتون والا الله پاک فراخی دا ولی دغه شانتی خلق له پزړه کې یومی نه بیا ته بدل کې به بل پکې ور واچي او حکمتون والا دی حکمت دار چې وعده دی وو نو ګور استاد هغه خدای سره مینا وته طلاق راغې نو بس استاد هغه سره مینا ختمه شو دا هغه استاد سره مینا ختمه شو ولله ما فی السماوات و ما فی الارض اوس وای چې ګوره دا فراخی الله ولې راولي ځکه دا هغه په اختیار کې اسمانونه او ځمکه دی او دا دعوه د توحید بیا را تکرار شو ولله ما فی السماوات خاص د الله په اختیار او تصرف کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی و ما فی الارض او هغه چې په ځمکه کې دی ولقد وصینا الذین او یقینا منفوخ امر کړی دی هغه کسانو ته اوتل کتاب چې ورته کتاب ورکړی شوی من قبلکم مخکستا سنا و ایاکم او تاسو تم دا امر کړی دی ان اتقوا الله چې ځان بچ کړئ د مخالفت د الله نه تاسو وایي د احکام ومنئ د قوانین ومنئ و ان تکفروا او که تاسو کفر وکړو انکار مو کو د دې قوانینو د منلو نه نو ګورئ د الله تاسو نقصان نشي ورکولې و ان تکفروا که تاسو کفر وکړو مخالفت مو کو د دې قوانینو نو الله تاسو نقصان نشي ورکولې ولی فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض یقینا خاص د الله په اختیار کې دي هغه چې په اسمانونو کې دي هغه چې په ځمکه کې دي هغه ته بس نقصان ورکړي دا هغه غټه بادشاہي ده اسمان او ځمکه هغه په اختیاراتو کې دي وکان الله غنیا او دی الله تعالی به حاجتا تاته ته حاجت نشته چې قامقاتی ومني نو دا هغه به حاجت پوره شي حمیدن او استایل شوی د خپل صفاتو کې ستا حمد او ثنا تم ضرورت نه لري کتی نه وای می وای ورتا ولله ما فی السماوات او خاص د الله په اختیار کې هغه چې په اسمانونو کې دي والارض او ما فی الارض هغه چې په ځمکو کې دي وکفا بالله وکیلا او کافی دی پورا دی الله تعالی وکیلا نظام چلوونکې الله تعالی دا نظام چلی دا هغه پکې په میانس کې څوک مداخله ته ضرورت نشته لري ان یشا خاصنګ اختیار من ذات دی نو دا غي مثال لته وای ان یشا یذهبکم کچرته او غواړي او دا تخویب ته کچرته او غواړي بو بدی تاسو تاسو بلدی کی ایها الناس ای خلقو و یاتی باخرین او را بول نور خلق وکان الله علی ذلک قدیرا او دی الله تعالی په دې کار باندې قدرت لرونکې نو چې الله پاک دی بوزي او بوتلې دي شي نو راته د الله سره دواړه شته هم دنیا شته او هم اخرت شته نو تاسو کوا ته دواړه غواړه یا اخرت غواړه پوه شو کنه دنیا ما غواړه طرف من کان یرید ثواب الدنیا هغه څوک چې اراده لري د بدلی د دنیا دی احکامات باندې عمل کې خود دنیا د پاره کوي نو فعند الله نو الله وی ما سره ثواب الدنیا والآخرة بدله د دنیا او د آخرت د دواړو دا وکان الله سميعا دی الله تعالی اوریدونکې د دعاګانو د خبرو د بندګانو بصیرن اولیدونکې د عملونو د بندګانو لرا یا ایها الذین آمنو دا اوس ما تاسو ته وی چې اخر کې دا قوانین ذکر شو کنه اوس ته وای قوانین خو مې ذکر کړل دا الله په قانون به فیصله کوم او د نن نفس می توبه ده دا الله کلام می واورې دو زبر په بل قانون باندې فیصله نکوما اوس چې نیکم نو زه څه چلو کما د مور او پلار د ورور او خور دا چې خپل خپلوان پکې راځي دا غي پکې خیال ساتم په دې قران او حدیث کې کني ساتم الله وینا نه دا کار باندې کې دا قانون دی یا ایه الذین آمنو اے مومنانو کونو شی قوامین کلک بالقسط په انصاف باندې شهداء لله گواہی کوونکې چې د پاره د الله نو په عدل باندې کلک شزان سم کا د بل د پارم حق بیانوا ولو علی انفسکم اگر کې وی دا گواہی په مخ په نقصان د نه ولو علی انفسکم تاسو په مخازان په مخالفت کی مطلب دا دی اگر کې وی دا گواہی نقصان رسون کی تاسو ته تاسو په تاوان نه کدا گواہیو کی خو بیا هم کوا د الله د پاره کوا پیدا مال په کتابانی او ویل والدین یا دا گواہی نقص دغه گواہی کې نقصان وی مور او پلار تا ول اقربین او رشتہ دارانو تا د مور او پلار په مخالفت کې راضی د الله فیصله بالکل وکا د رشتہ دار راضی نو جزاء د شرط مقدره ده فلا تراعهما نو د دې خیال مساتا اے د دې دواړو خیال مساتا چې کله داسي وای چې ورګه دې غریب دې در دړړه به حکم د مالګرتیا به حکم نه نه نه یا دې مالدار دې نو رده خیال به ساتم نه فالله اولا بهما الله تعالی ډیر لایق ته بهما د دې دواړو نه د حقدار د دې چې ته د الله جانب وکي پوه شو کنه ته د دې دواړو جانب مکوا پوه شو یا فالله اولا بهما الله نږدې دې تاسو ته بهما د دې دواړو نه د دې دواړو مرته الله نږدې دې فلا تتبعوا الهوى نو تابعداري مکوئ د خواهش ان تعدلوا ان تعدلو الله تعدلو چې ته د خواهش تابع شې او انصاف نکې پوه شو کنه یا دا معنا ده یا ان تعدلو لالا تعدلو کو پیان معنا کوي فلا تتبعوا الهوى نو تاسو مطابق کېږي د خواهش معرضین عن العدل چې تاسو اعراض کوونکې د عدل نه اند کنه په تعویل د مصدر پر یو ګرځوا و ان تلو او تعرضو او که تاسو جبواړه ولا په گواهی کې او تعرضو یا پورا مخ ته گواهی نه واړولو یو نیم سړی هغه په گواہی کې داس یو چل ملوږي کنه چې گواہی ټوله سره ګډه وړه پوه شو کنه الکه اشاره فلانی او فلانی دغه د کې جنگ ته تراله او دغه د جنگ وو د چراله مو بس بیا نه وو بیا دغه چلو کیسه واړی را واړی دا سری ته لیل اللسان وای الله وای یا دا کارو کی او تعرضو یا سده یا پورا مخ واړی نه نه کوم ځل چاله گواهی نشم کولی الله وای فین الله کان بما تعملون خبیرا یقینا الله تعالی پاک سبحان تاسو عمل کوي خبردار دی الله تاسو عملونه خبردار دی الله وای د بر سر پیسا بو کما دا کار مکوا تر دې پوری دا دریم باب د دویم حصے دا ختم شوخه او په دې باب کې سو په دې باب کې دغه قوانین تا ته بیان کړ دا د دې حصہ کې ټول چې بیان شو یو لس قوانین بیان شو څومره یو لس قوانین چې پرون نه را شروع دا ته بیان کړ چې ګوره په دې طرف باندې چلےګا او د ځان نه کوم دین دغه مکوا د الله مخالفت مکوا ملک چلاوا په اسلامی قانون باندې نظام چلاوا تربیت د جهاد هغه برابر کا او وسلی او سیستم دا د برابر کا دا قوانین ته وی د کمزور او ضعیفانو خلکو پکې څه کا خیال ساته د مهاجرینو پکې خیال ساته دا ټول قوانینو دا د ذکر کړ